د دې خبرې چې ډېر په غور سره غوږ کې خو دی او ټولي د پیریانو فقالو نو وی وی ان سمعنا قرانا عجبا چې بشک مون خو اورې د یو قران ډېر عجیبا یهدی ال الرشد چې هدایت کې لارې د کامیابی ته فآمنا به پس مونږ په ایمان راوړو ولن نشرک بربنا احد امون بچره نشریک او د خپل رب سره هیڅوک وانه تعالی جد ربنا بل دا خبره دا چې شان دا دی چې ډیر اوچت ته شان در رب زمونږه هغه دا دې متخذ صاحبته ولا ولدا نه دې نیولې ځان د پاره سوک بیبي او نه نازولې وانه کان یقول سفیون علی الله شتوتان بل خبر دا دا چې بشکا ویلیو هغه به وقف زمونږ نه په الله باندې دروغ ابلیس وانا ظننا بل دا دا چې مونږ دا خیال کړو لن تقول الانس والجن چې چرې ونوای بنديان او پیریان علی الله کذبا په الله باندې دروغ او غوي وانه کان رجال من الانس بل دا دا چې شاندار او سسړی د بنديانو نه يعوذونا چې پنابه وخته لکه څنګه چې تاسو خیال کړی دی اے بندیانو الله یبعث الله احد چې چرې به الله ژوند دین کی او تن لرا پس د مرګ نه وانا لمسنا السماء او بل دا چې مونږ به رسیدو دی اسمان ته او خلق وی چې پیریان پویږي مونږ نه پویږو اشرن اریدا بمن فی الارض چې د عذاب اراده شوی ده باغ خلقو چې زمکه کې دي ام اراده بهم ربهم رشدا یا اراده کړی دا رب د دې د دې په حق کې د خیر او برکت وعنا من المسلمون ومن القاسطون او بل خبر دا دا چې په مونږ کې مسلمانانو مشته او په مونږ کې بے انصاف ظالمانو مشته فمن اسلم هغه چا چې اسلام قبول کو تابعداري وکړه اولائک تحروا رشدا دغه خلقو قصد کو د خپل هدایت که دا خلق ادرې د په صحیح طریقه باندې چې توحید دی لاس قینا مان غدقن نو زبوس کوم په دې باندې او بخوږي لنفتنهم فی امتحان کوم په دې باندې په دې سره او دا وحی شوی د ما ته چې جماعتونه خاص د الله دی فلا تدعو مع الله احدا تاسو مبلې د الله سره بل څوک صرف الله تواز کوي وانه لما قام عبد الله او ما تداوه شوی دا شان دا کله چې ودریږي د الله بنده قل انما ادعو ربي او هغه څه بیان کوي خلق ته هغه دا بیان کوي وایا چې بشکا زه خو را مدد کوم خپل رب لره په خپل حاجاتو کې ولا اشرک به احد او نشریکوم د سر هیڅوک قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا او وای او تا چې بشکا زه خو نیم مالک تاسو د پاره نه د ضرر لري کولو ولا رشدن او نه د فائدې در کولو ما سره اختیارات نشته قل انی لا یجیرنی من الله احد او وای او تا د خپل ځان په حق کې چې زه چې يم چرې پنا نشي راکول مال را د الله د عذاب نه هیڅوک ولن اجد من دونه ملتحدا او چرې بنمم بغیر د الله نه بل زید پنایې الا بلاغا من الله ورسالاته هو صرف پدی و بچ کیګم چې رسول حکم د الله د طرفنا د خلق ته ورسالاته او احکام د الله چې ورسوم ومن یعص الله ورسوله هغه څوک چې نافرمانی کوي د الله او د پیغمبر د الله فإن له نار جهنم بشکا د د پاره خاص کر ور د جهنم دی خالدین فیها پراتوی پاره کې ابدا همیشه حتا اذا او ما یعدون ترغه پورې نافرمانی کوي ګوره چې ونویني هغه قیامت چې دی سره وعده کول شي پس یعلمون نو زرد چې پوی بشي من عذاب ناصرن چې څوک دې کمزورې په مددگار کې واقل عدد او کم دې پشمار کې قل ان ادري نه په شرک په علم وای وتا چې زه په دې هم نه پويګم قریبا ما توعدون چې نږدې دی هغه قیامت چې تاسو سره وعده کول شي ام یجعل له ربي امدا او یا ګرځولې دا داغه د پار رب زما سمودا او سنیټان عالم الغیب دغه الله پویږي په غیب خبرو فلا یظهر علی غیبه احدا او نه خبرې هیڅ لرا په دغه خپل غیب باندې الا من ارتضى من رسول هو دا یو قانون دی لیکن هغه څوک چې خوخ کې الله د پیغمبرانو نه او الله احاطه کړی د خپل علم دا غي حالاتو چې د خلق سره دي واحصا كل شيء عددا او شمارلې د هر یو شی پشمار